چت په شان دی لکه انګورو بوټي و غیر مارو شاتن او بيد سفرونو بغیر د چت والا لکه نورې ونی والنخل او کجوري خرما والزرع او فصلنا مختلفا چې مختلف دی او کلوه میوه داغي خوراک داغي والزيتون او خونا والرمان او انار متشابهن چې یو شان دي یعنی په پاڼه کې شین پانی دي و غیر متشابهین او ندی یو شان په میوو کې رنگونه مختلف خوند مختلف کلو خری من ثمره د میوو د اغینا اذا اسمر کله چې میوه وکړي واتو او ورکوي حقه حق د الله تعالی یوم حصاده ومن الانعام او پیدا کړی دی الله پاک د سارونه حمولتن بار اون کې و فرشن او چیت پس قد والا یعنی واړه واړه لکه ګډ بیزی ګډیو بیزی دا بار نشي وړه حمولتن بار اون کې لکه خان غیان یا هغه شی چې مشتمل دی علی پاغه باندې ارحام الانسیین رحمنا یعنی بچدانی د مایندو د مادو ماده په ګډه کې سوق جناغه در باندې حرام دي نبئونی خبر کړي ما خبر را کوي ما ته به علم په دلیل سره ان کنتم صادقین کتا سو رښتینی یی قل ورته وای ته از ذکرینی ایا دو نران اوخ او غوی حرم عمل انسیینی حرام کړی د الله تعالی یا دو ماده اوخ او غوا ام مشتملت علیه یا اغشی چې مشتمل دی پاغي باندې ارحام الانسیین بچدانې د میندو د ماده او د ماده په ګډه کې کوم بچی نه هغه حرام دي ام کنتم په یو خوراک کوون کې باندې یو خړون کې باندې یطعمه چې خوري هغه لرا الا مگر ان یکون چې وی میتتن مردار دا حرام دا او دمن یا وینوی مسفوحن بیول شوی د رګونو وینا او لحم خنزیرن یا غوخه د خنزیر دام حرام پلیت شو گند شو فما نز تر را پس سوک چه ناچار شو غیر باغن نو زیادی کون کے پا بل باندی ولا عادن او نو ډیر خورون کے یعنی نه زیادی کول او نه ډیر خوڑا فا ان ربک نو یقینا ربستا غفور الرحیم ولا حرمنا او نبا حرام کړو مونږه من شین حسیز مونږ به پزان نه حرام ولو او دې کې د الله رضا دا او درو جنا کذالک الله ویم دغسه کذب الذین من قبلهم نسبت دروغ کړو توحید تا هغه کسانو چې مخکې د دوی نه وو اتلو چې بیان کړم ما حرم ربکم هغه شی چې حرام کړی دی رب تاسو علیکم په تاسو باندې الله تشریکو چې شرک مکوي الله تشریکو چې شرک مګنئ به هغه سره شریک مکوي هغه سره شین هیڅ شی دا حرام دی دا پوخ حکم دی وصاکم ذالکم وصاکم دا تاسو لا کلک حکم درکې به پدی سر لعلکم د دې د پاره چې تاقلون د عقل نه کار واخلې کلک لوز کلک حکم الله درکې تاسو ته چې نصیحت نه عقل نه کار واخلې حتا ترغی پوری یبلغ اشده چې ورسیږي دوی ځوانه خپلې تا و او کل کیلا او پورا کوي پیمانه ول میزان او تلا یعنی تول کول کوي او ولو کان ذا قربا اگر کوي یعنی دا وینا خپلوان استادو ولو کان ذا قربا اگر کوي دا وینا کړي شوی خپلوان استادو وبه عهد الله او لوز الله تعالی او کو پورا کوي ذالکم دا حکم وصاکم به در کوي تاسو ته پدی سرا ذالکم وصاکم دا حکم در کئی تاسو تا بیهی پدی سرا لعلکم دید پارا چه تاسو تتقون متقیان شئی پریزگار شئی ثم بیا دا هم واو رئی وتفصيلا لكل شيء او تفصيل یعنی وضاحت دی د هر ضروری خبرې د دین او هدن او هدایت دی او رحمتن او رحمت دی لعلهم د دې د پاره چې دوی بلقاء ربهم په ملاقات د رب خپل یؤمنون ایمان راوړي په ملاقات د رب خپل ایمان راوړي ان تقولو او دا د د پاره چې او نوای تاسو انما یقینا انزل الكتاب نازل کړي شی نازل کړي شی دي کتابونه علا طائفتین په دوه ډلو باندې من قبلنا زمنګ نمخ کې يهود نصارا ایا د انتظار نه کوي الا مگر کوي اين ان تاتيهم الملائکتو چې راشي دوی ته ملائکی یعنی د مرګ یا د عذاب او یاتیا یا راشی ربک ربستا یعنی د خپل شان مطابق معامله د دوی فیصله د دوی ال الله الله تعالی ته سپارل شوی دا ثم بیا ينبئهم بیا به خبر ورکړي دوی لرا بما کانوا فکرونو یفعلون چې دوی کاو من جاء بالحسنته چا چرات لو کړه په نیک عمل سره نه په توحید سره فلهونو دلرا عشر امثالها لس چند ثواب اغیده قلت ورتو آیا زما نبی صلی الله علیه وسلم اننی یقینا سو هدانی رسولیم هدایت را تکړه دی ربی رب خپل رب زما الی صراط مستقیم طرف د لارې نیغیتا زی الله نیغلا تر رسولیم لا شریکا نشته هیڅ برخي والا له دی هغه نشته دی شریک اغلرا نشته دی برخي والا اغلرین په دې ژوند او په مرګ او په عبادت د بدن او په مال کې نشته صدر هغه سره وبذالک او په دې سره عمر تو حکم کړي شوی دی ماتا وانا اول المسلمین او زه يم او هغه رب دې د هر سیز ولا تکسب او عمل نکوي کسب نکوي کل نفس هر یو نفس یعنی بد عمل الا علیها مگر zarar به پاغه باندې وی ولا تزرو او نشي پورته کوله وازرتن یو ګناګار وزر اخرى پیټه د بلچا تاسو چې په اختلاف کولو هغه کې به الله پاک تاسو له خبر درکې وهو الذي او خاص الله تعالی غزاد دې جعلکم چې ګرځولې تاسو چې ګرځولې تاسو